اخرې میاشتې د شپږم کال د بعثت وي پیغمبر علیه صلات وسلام سره سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله عنه د هغه تره په مکې مکرمه کې ژوند کوو این تر دې چې کله مسلمانانو هجرت وکړه مدینې منورې طرف ته نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې سید الشهدا هجرت کړی او مدینې منورې ته راغلی و چې کله د احد غزوه شروع شوه د مشرکینو په مقابل کې د کفارو په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه مبارکو یارانو ټول راپاڅېدل د مشرکینو په مقابل کې اعلام د جنگ وکړو چې د احد په غره کې سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله عنه هم موجود و او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره حضرت حمزه رضی الله عنه د احد په غذا کې شهید شو او بیرحمه کافرانو او مشرکینو د حضرت حمزه رضی الله عنه غوږونه پوزه او د بدن نور غړي پرې کړل او د سید شهدا حضرت حمزه رضی الله عنه سینه یې ورڅیرې کړه او د حضرت حمزه رضی الله عنه زړه یې راویستل او د ظلم رنګارنګ او ډول ډول هغه طریقې په حضرت حمزه رضی الله عنه باندې تطبیق کړې دا د څه دپاره هغو صحابو چې خپل ځانونه د الله په لار کې فدا کړه د خپل د بدن غړي یې د الله په لار کې ټوټه ټوټه شوه دا ټول د دې دپاره چې د هغو رب د هغو نه راضي شي او رب ترې راضي و ځکه چې فرمایي رضی الله عنهم وردو عنه ذلک لمن خشی ربه الله د دوی نه راضي شه او دوی د خپل د رب نه راضي شول او دا د رب رضا هغه چا دپاره ده چې هغه سره د خپل د رب ویره وي په زړونو کې د هغه نعمتونه و چې الله رب العزت صحابه ته ور په نصیب کړی و عین تر دې چې الله رب العزت هغوی ته په دنیا کې د جنت زیری ورکړی چې تاسې جنتي یاستئ احد جنگ او غزوه پای ته ورسېده ځینې صحابه کرام تقریبا یو او یا دوه او یا صحابه کرام په دې غزوه کې شهیدان شوي ول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او نورو صحابه و کرامو د شهیدانو جسدونه لټول او د هغوی د تجهیز او د تکفین انتظام کول چې ناڅاپه یې په حضرت حمزه رضی الله عنه سترګې ولګېدلې او حضرت حمزه رضی الله عنه یې په داسې حالت کې ولیده چې د مبارک نه پوزه وه نه شونډې وې نه غوږونه و او د مبارک ځګر یې څیرلی و او د هغه مبارک زړه یې تیراویستلی و نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دې لیدلو باندې ډیره سخته صدمه ورسېدله او مبارک سترګو نه اوښکې را روانې شوې رسول الله په هیڅ چا باندې دومره نه و جړلي چې د خپل مبارک تره سید الشهدا حضرت حمزه باندې وجړل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله حضرت حمزه په دې حالت کې ولیده نو په یو صادر کې هغه پټ کړو چې په دې وخت کې د حضرت حمزه رضی الله عنه سکنۍ خور بی بی صفیه رضی الله عنها چې د رسول الله ترور او عمه کیږي هغه خبره شوې وه هغه د کوره ډیر په منډه را روانه وه تر څو د خپل رور حالت وویني رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې فکر کې چې ښځه ده او د دا ډول ظلمونو لیدل ورته ګران ښکاري نو د هغې زوی حضرت زبیر ته وویل چې خپله مور د حمزه د جسد له کتلو څخه منع کړه حضرت زبیر چې د رسول الله د ترور زوی دی لاړ خپل مور ته وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له کتلو څخه منع فرمایلې ده چې تاسې حضرت حمزه مه ګورئ هغې مبارکې وویل چې ما اوریدلي دي چې زما د ورور غوږونه پوزه او نور غړي پرې کړي شوي دي د الله په لار کې دا لویه خبره نه ده زه په دې راضي یم او د الله څخه د ثواب امید لرم او انشاءالله چې زه به په دې لاره کې صبر کوم حضرت زبیر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت ته راغی او د خپلې مور خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویلې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ځواب په اوریدلو سره د کتلو اجازه ورکړه او حضرت زبیر ته ویلې چې پرېږده چې خپل رور وګوري چې بي بي صفیې ویلې چې رسول الله ژوندی دی نور زه هیڅ چا غم هم نه لرم او په بل روایت کې داسې راځي چې د احد په غذا کې په هغه ځای کې چې د شهیدانو جسدونه کیښودل شوي ول یوه ښځه په ډیرې تیزۍ سره را روانه وه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ګورئ ښځه وګرځوئ حضرت زبیر رضی الله عنه وایي ما هغه وپیژندله چې زما مور ده زه په تیزۍ سره د هغې د منع کولو لپاره مخې ته ورغلم لیکن هغه قوي وه زه یې پورې وهلم او ویې ویل چې ته په شا شه ما ورته وفرمیل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی ده نو سمدستي ودرېدله چې کله سمدستي ودرېدله نو بیا یې دوه ټوټې راویستلې او وی ویل چې ما دا د خپل رور د کفن لپاره راوړي دي ځکه چې د هغه د مرګ خبر مې اوریدلی په دې ټوټو کې هغه ته کفن ورکړئ حضرت زبیر رضی الله عنه فرمایی موږ دا ټوټې راواخیستلې او حضرت حمزه رضی الله عنه ته په کفن ورکولو کې مشغول شو درنو اوریدونکو واقعا هغه کسانو چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی و د هغو مینه د هغو محبت رسول الله سره او د الله رب العزت سره په دومره اندازې و چې څومره تکلیفونه هغوی په دې لاره کې برداشت کول او لیدل هغو ته ټول دا راحت ښکاره کېدل اصلا احساس د تکلیف د مشکل د ستونزې او د کړاو هغوی نه کوه او د خپل ژوند د خپل د اولادونو ژوند د خپل د کورنۍ ژوند د خپل ټول مالونه د الله رب العزت په لار کې فدا کړي ول نتیجه یې دا وه چې الله رب العزت هغو ته هم عزت د دنیا او هم عزت د آخرت ور په برخه کو الله رب العزت په دنیا کې هغوی ته زیری د جنت ورکول چې تاسې جنتیان یاست درنو اوریدونکو اوس به راشو د خپرونې په دې برخه کې یوې لنډې دمې ته چې تر دې دمه زموږ ملتیا کړې وي وم لیدل چې دغه په د حضرت حمزه په څنګ کې یو انصاري شهید چې حضرت سهیل رضی الله عنه نومېده پروت دی هغه هم کافرانو د حضرت حمزه په څیر پرې پرې کړی و موږ دا خوښه نه کړل حضرت زبیر فرمایی چې حضرت حمزه ته دې په دوه ټوټو کې کفن ورکړی شي او انصاري ته دې یوه هم نه وي نو حضرت زبیر رضی الله عنه فرمایی